هم دغه خو د الله پټ تدبیر وکنا چې کله اویل چې اے عیسی اوس بزتا واپس خلم او تا بخپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړي دي داغوی یعنی داغوی د ملګرتیانا او داغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه با تا پاکوم او پتا پسې درتلون کې خلک با د قیامت پورې په هغه خلکو باندې د پاسه لرم چا چې ستا انکار کړي دي بیا به تاسو ټول اخر مال راځي په هغه وخت کې به زستاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کوم کې چې تاسو په منځ کې اختلاف دی